اهم زیر زیرو او دی دا هم زیر دی امخ کې هغه ته زیر وایو او دې ته هم زیر وایي خدا هم د حرف د لاندې دی او دا هم د حرف د لاندې دارنګي خدا وز دو شو نو د دو د غینو مو جدا شو نو می جدا شو مخی تاغی زیر ویو دیتا وز دو زیر تنوین وی نو دین دین شانتا تنوین وای دو زیر تنوین وای تنوین ورته ځکه وای چې د دې په آخر کې د نون ساکن اواز پیدا کی تنوین والا حرف ته منون حرف وای دو خبرې د دې په جوړ کې با دو زیر د دې جوړ دی او جوړ د دې با دو زیر دی هغه زړه خبره ده خو بس معمولی معمولی خبره پکې بدلیږي را بدلیږي هر تخته په درې مرحلو هغه تقسیمي اوله مرحله مفردات حروف به په دریو طریقو سره وای اوله طریقه استاد به جوړ کړي شاګردان به روان تر اخره پورې به چلو دویمه طریقه استاد هم جوړ روان دوانه کې شاګردان هم جوړ روان دوانه کې حمزه دو زیر ان با دو زیر بن تا دو زیر تین سا دو زیر سین اوله طریقه استاد به جوړ کړي شاګردان روان هغه زړه طریقه ده تا دو زیر نو زبا جوړ کوم تاسو روان تا دو زیر تاسو به تین تا دو زیر تین سا دو زیر تین تر اخره پورې به دا وچلو استاد به جوړ کړي شاګردان روان دویمه طریقه استاد هم جوړ روان دوانه کې شاګردان جوړ روان دوانه کې سي طریقه زده کوي تن تن سن سن سن ګره هر هر حرف خپل خپل زین ادا شي ذن ذال نرم دی زن زا سخت ده تن تو غټه او ظن تن کن ان عين هن حين خين غين في درېمه مرحله مرکبات حروف په سلور طریقو سره وایي څلورمه طریقه استاد به هم صرف روان وي، شاګردان هم صرف روان وي، سره د اجرا د غټو حروفو نه او د ولاړ حرکاتو نه او د دو زبر دو زیر تنوین نه. حججن په دې دو زیر تنوین کې به په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کیږي ځکه چې دا دو زیر تنوین د تنوین والا حرف ته منون حرف وایي قابا سین دا قابا غټ وایو ځکه دا په غټ حروفو کې شته په دې دو زیر تنوین په آخر کې د نون ساکن اواز پیدا کیږي دې زو زیر تنوین په آخر کې د نون ساکن اواز پیدا کیږي ځکه چې دا دو زیر تنوین دی تنوین والا حرف ته منون حرف وایي فروشن په دې دو زیر تنوین په اخر کې د دې دو زیر تنوین په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کی ځکه چې دا دو زیر تنوین د تنوین والا حرف ته منون حرف وایي خلوق دا خابا غټ وایي ځکه چې دا په غټ حروف کې شته دا قابا غټ وایي ځکه چې دا په غټ حروف کې شته په دې دو زیر تنوین په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کی ځکه دا دو زیر تنوین د تنوین والا حرف ته منون حرف وایي ذولالین دا صحابه غټ وایو څخه دا په غټ حروف شتا دې دو زیر تنوین په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کیږي ځکه چې دا دو زیر تنوین نه تنوین ولا حرف ته منون حرف وایي قادرین دا قابا غټ وایو څخه دا په غټ حروف کې شتا دې دو زیر تنوین په اخر کې د دې دو زیر تنوین په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کیږي ځکه دا دو زیر تنوین تنوین ولا حرف ته منون حرف وایي سفارات ای دو زیر تنوین په اخر کې د نون ساکنه واس پیدا کېږي ځکه چې دا دو زیر تنوین د تنوین والا حرف ته